فصل بدام کې فاعل د دوه قسمه مظهر سندره بزید او مصمر سن بارس ضربت او مستتر یعنی کوشیده بیا د دې فرشن وروسته موږ په تعریفونه او فاعل ته راځي چې فعل دا غنه پیدا شوی تاسو ته وایي مقبول مطلق دا ځل کې دا مصدر د په معنا د فعل مذکور سره دی بیا مقبول به تاسو کې دا فعل د اسم دی چې باغ کې فعل مذکور دی دا چې په دې باندې دا مخینه فعل په دې کې واقع شوی دی دا رنګه د نهي په دور سره چې مو کې فارغ بنې دی او په دې کې مستتر او په نهو کې دي او د نهي چې چې دا دور رسول دي نو دالي په چې دا ترکیب چې واقعي کی دا رنګه په نفي کې دا رنګه په جهاد کې دا رنګه موقت بل نه ناسبه کې ولا جهادیه کې دا رنګه په امر کې نو د دور چې مو فارغ بنې نو کې فارغ په دې کې چې اوس په دې خبره باندې او د دې فعل او فاعل په حق کې په دې علامات او نحویه کې راغلي دي علامات او نحویه کې ذکر د ضمائر او مضمرات کې بعد چې د مضمرات او بعد تاسو وګورئ نو بیا هغه کې د ضمائر او بعد کې ټول خبرې موجودې دي چې کوم ځای کې د فعل فاعل څه ظاهر راځي دا سره علامات نحویه څه ده او ټول سره څه ده نو الکه چا سره پښتو نه پښتو دلته سره آتا دفتر کې پروت نو او کله فعل فاعل جمع مکسر او علاقه چې او جمع مکسر او نو بیا علاقه تا په ده کله فعل ته مذکر راوړي او کله فعل ته چې راوړي لکه قال الرجال هم ویل شي او قالت الرجال قال الرجال ولي ویل شي وذر مظهر مؤنث او کله فعل فاعل کې ظاهر وي او مؤنث غیر حقيقي وي نو بیا هم تاسو فقط د کفیل ورته مذکر او کفیل ورته وذر مظهر جمع مکسر او چې د فعل فاعل کې ظاهر جمع مکسر وي نو وذر وابشت یسو وذر وادي په وجه کومه په وجه کوم فعل مجهول دویم قسم دا فعل مجهول دی بدان کې اوس په دې خبره باندې فعل مجهول بدای فاعل فعل مجهول د فاعل بدای باندې مفعول به او کلام حکمان دې مفعول به د څه وخت او باقی راوړل او باقی مقولات د کنه صبر کوي لکه زوري پر دې دنیا او مجموعه دي امام الامیر ضربا شدیدا فی داره تعذیبا والخشبته دي شي لکه نور پته نه لګي عالم تو زما یقین راغی فاضل فاضل اوس فاضل څه تل کړی نو دی وجه دې کې اختصار به حدیثه جایز نه دی نو عالم تو زیدا فاضل دا زیدا مفعول اول او فاضلن مفعول شرع دي نو دا شپږ افعال دي عالم تو دا ظنن تو دا حسب تو دا خیل تو ضعیف تو رأیت تو وجد تو دا هغه کوم یو دی علامه ارا انبا اخبر خبر نبا او حدث لك اعلم الله زيدا امرا فاضلا اعلم فعل الله فاعل زيد يا مفعول اول عمرا مفعول ثاني او فاضلا مفعول ثالث څنګه سمانا د دې چې او خدای الله تعالی دې صدا خبره چې دا عمل چې دو متعدی بدو مفعول دی متعدی دو مفعول تا اختصار بر یک مفعول روا باشد اختصار پر یو مفعول باندې راوي لکه آتا وقت لو غشی چې په معنا د آتا کې دی لکه آته تو زیدن درهمن آته تو پیل فایل زیدن مفعول او درهمن نو زیدن او درهمن څنګه په چار کړه لکه آتا د کوم څه سم نه دی زیدن مفعول اول عمرا مفعول ثانی فاعلا د دې وړو د نسب چا ورکړی دی عالم دین هذا مصطفی دی باندې ان اما مفعولات مفعول به ان دا ټول چې په ترکیب کې واقع شوی دا چې واقع شوی دا لکه دا مثلا عالم الله زیدا عمرا فاضلا زیدا مفعول به دی عمرا مفعول به دی فاضلا نفسي دی لکه د دې خبرې دا مطلب دی چې د فاعل په ځای باندې خدای به فاعل دی دا خبره کې چې به مفعول عارف په خطوه مفعول پاتې نو به مفعول د عالم تو دا شان ته مفعول ثالث د عالم تو عالم تو عالم تو لك اعلم الله بيدنا امرا فاضلا دا فاضلا مفعول ثالث دی خبر ده نو دا دویم مفهوم چې دا دا چې د اصل کې خبر ده د څه لګه خبر ده او خبر چې شي لګه اوس نه خبر چې شي دا نه په فایل واقع شي نو چې شي وګورئ اوس نه دلې لهي وګورئ چې شي وګورئ نو مسند لهي وګورئ لازم چې د شی قوم د شی واحده هم مستد هم